د یو شانتی اوازونو والا حروف داغي ربط څنګه چې د بازي ماشومانو اوازونه د یو بل سره هغه یو شانتی او مشابه دې ته همواز هم وایي دا درې نومونه دي یو شانتي اواز والا همواز او دارنګي مشکل دا مشکل دي دې جداواله ګران دي دې کې به درې خبرې یا ساتو یا به په غټوالي نریوالي کې د یو بل نه جدا وي اوله خبره دویم فرق یا به په مخرج کې د یو بل نه جدا وي دریم فرق یا به په سخوالی نرموالی کې د یو بل نه جدا وي د همواز او حروف د ویلو طریقه هم زده کو د همواز یعنی د یو شان دی اوازونو والا حروف داغي طریقه د دې اجرام دا دارنګي د دې طریقه اغاز دک نو دا به څه نه وای چې تا تو دا څه نه وای تا تو تا تو ث س ص ذ ز ظ ض ق ک ا ع ه ح خ غ ف ابدا سی وای یو شان دی وزن ولا حروف تلسی دا به یو ځل بیا داسی وای بیا به دې کې هغه جدا جدا چې درې خبرې وي دا غي فرق وشي نو تا تو تا به نری ویل کیږي ځکه چې دا په غټو حروف کې نشتا او تو تو به غټه ویل کیږي ځکه چې دا تو په په غټو حروف کې اغشته دي س س ګره یو اوازونه یو شان دي س س ځکه چي سين ادا کيږي د ژبي د سر او لاندي مخامخ دوو غاښونو د شاګانو نه. مخارج چي ټير زده شوي تاسي دي طريقه باندي يو ماشوم هغه وايي. س ص بيا س ص نين دا اوازونه د يو بل سره يو شان دي. سين با نری ویل کیږي ځکه چې سین په غټو حروف کې نشته دا له دې سره ویل شو دارنګي ص صاد به غټ ویل کیږي ځکه چې صاد په غټو حروف کې شته ذ ز ذال به نرم ویل کیږي ځکه چې ذال ادا کیږي د جبه د سر او ور مخامخ دوه غاښونو د سرونه ز زا به سخت ویل کیږي ځکه چې زا ادا کیږي د جبې د سر او لاندې مخامخ د دو غاښونو د شاګانو نه ضا ضا ضا ضا ضا ګوره دې کې اوس جداوالی ګران دی ځکه دا په صفات لازمه کې د یو شان دي مخرجونه هم جدا جدا دي نو جداوالی ګران دا دواړه حروف په مخرج کې د یو بل نه جدا دي داسې به وایي ځکه چې ضا ادا کیږي د جبې د سر او بر مخامخ دوه غاښونو د سرونه او ضاد ادا کیږي د جبې د ډډې او بر جامې د غاښونو د ویخونو نه دې اجرا بیان داسې کو قا کا قاب بغټ ویل کیږي ځکه چې قاب په غټو حروف کې شته کاب بنره ویل کیږي ځکه چې کاب په غټو حروف کې اغنیشته ا ع دا دواړه د یو بل نه په مخرج کې جدا دي داسې وایي دا دواړه د یو بل نه په مخرج کې جدا دي نو موږ ویلو چې په مخرج کې به د یو بل نه جدا دي ځکه چې حمزه ادا کیږي د مرۍ د آخري حصے نه او عین ادا کیږي د مرۍ د مینځ حصے نه ها ح دا حروف د یو بل په ځای باندې ادا کیږي یو پکې دا خبره چې دا حروف د احتیاط د نه کولو د وجې نه د یو بل په ځای باندې ادا کیږي ا د به قوري د وجې نه چې دارنګي فکر او سوچ دی نه خو او نو کله کله د خیال نه کولو نه د وجې نه د ماشومانو نه دا حروف د یو بل په ځای باندې اویلی کېږي د دې دواړو مخرجونه هم د یو بل نه یعنی دواړه په غاټو حروفو کې شته دي او د دواړو مخرج هغه هم یو دی دواړه مخرج یو دی ښا خا او غین دا دواړه خا او غین دا دواړه د یو مخرج نه ادا کیږي او دارنګي دواړه په غټو حروفو کې مشته خام په غټو حروفو کې شته او غین هم په غټو حروفو کې شته فا فا نو فا ادا کیږي د لاندې شونډې خېټه او بره مخامخ دوه غاښونو د سرونو نه دا ماشوم ته په دې طریقه باندې وویل شي او خخېسته یاد شي بیا استاد لپاره دی چې ماشومانو ته د دې حروفو ارنګي بیا به ارمان نه کوي په هغه کم ژوند چې تیر شوی دی په هغې پسې به ارمان نه کوي د وخت نه به یې پیدا اخیستي او دارنګې خوشحاله وي مستقبل کې به بیا خوشحاله